پس ندا کول هر محمود فعل چې شرعا عرفا وارغه چار وی کنه یا خبره وی ته ادب وی وی پوته کوم دې باندې پوته فرض ثالثه الفصل الثالث عن سمرا بن جندب قال كان رسم مما يكثر ان يقول لاصحابه نبي اسلام وو مما د اي خلقنا چې ډېر به ویل خپل ملګری ته دا خبره ملګری ته پښتنه ډېر نه کړه هذا احد منكم من رؤيا وتوسي چا خيب دي دلاله فيقص عليه من شاء الله ان يقص به بيان به کړو ته چا به چالا پکوي ته خوښه وه د بینولې چا به خبرې دا وي ته بیان به کړو و نبی سم به تعبیر وي ته بیان کړو و انه قال لنا ذات عادات شان ده که چې و سبا یې مشته نبی سم اول چې انه اتانی لیلتا اتیانه هغه مشه حدیثه چې تر شوه ده او پاګه شته ټکی نه پوتې کنه هغه دې ټکی په بیانوي په یو موقع باندې دوی ویل چې چا که هبرې دراوي چې نورې دراوي چې مورې درا ده وګاش په موته دوه سړي رول اتیان دوه سړي رول و انم ابتعاسانی زی یو کټول و انم قال لي انت لك موتو چې لوړ شه و اني انت لك ما زو سره لوړ شو وذكر مثل الحديث الذي مذكور في الفصل الاول هغه نه من بیا بیان شریک کړو چې کله په فصل اول شته پوسټر شو بیتولی سره دی ویډولی هو وفي زيات وي په دې حديث کې تور ده که چې هغه په ذکر شوی حديث نشته ځکه خو دا حديث بیا وروړو ويا کولو چې دا کول ده فاتینا لروزه معتمتين وشي تکه تیرې روزه ته ورنوتی چې ډېرې کښ نورې تکه تیرا وه فيها من كل نور فيها من كل نور ربي چې پاشه هر قسم د سپارلي ګلون ویالوي نور ګل ته ویل شي په دغه غاټه بوټه باندې ولې ولا اصلا نه په دغه چې شتا بوټه لري وا قال قال ارکا فيها په دې ونه شو خيره قال فرتقين فيها وختي فنتين لمدينه وشار تولي مبنيه بلبل الذهب ولا بل فضه چا د سره درې ول سپین په خشته باندې جوړو فاتینا باب المدینه فاستفتحنا من مطالبه وکړه د خو سوال چې درزه ته خو سشي ففتح الله مشته درزه خلاص شوه وذكر في تفسير هذه ذاته ادغى وزيتوني في تفسير شيء بداول جو اما الرجل الطويل الذي في روزه فانه ابراهيم ابراهيم عليه السلام واما البلدان الذين حوله فكل مولود مات الفطرت هغه هر بچای د چې په فطرت باندې وفات شوی اویل کې هغه وی قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله زنا حق په سره نو کې خو بره اولاد المشرکین دا د کفار اولاد چې کوم فرق مړي فقال اولاد مشکین اے دا کوم مشکین کافر اولاد دي اذن عملی بیل چې کافر اولاد کنه چې کوم په فطرت باندې مړ دي هغه به کنه مسم جنته تسی علا پکتا ملي مدو کړ چې دا په فطرت باندې دا وکنه او دغه فطرت خراب شو دا دا کنه دا پاپا نه مړ ا به نه په دې سره دا مسله ډېر اختلافي ده چې اولاد المشرکین اطفال مشرکین به کنه به چیرته وي سکه چې مان دې پلار دې به دی دا به مان دې پلار سوي سکه چې الله په علم شې دي کنه الله په دې سره مې چې کچیر دا بلېغ وای ستر وای سبې کړای هغه نه من مالا به سره کو سکه چې نه چونکه غیر مکلف دي دا به ټول جنات تسین امیر امام سے پدې ته توقف کړه په اسلام شکړي واما القوم الذين كانوا شطر منه حسن وشطر منه قبيحا وهل جاء حتى جزنا حساب كل وزنا بدرنغوا فانهم قوم قد خلطوا عملا صالحا واخر سيئا دا حالتا چانه کمال او بعد عمل سره ګډ کړی دي کنه تجاوز الله عن علا پک کنه دینه درگذر کو معاف کو کنه معافی به علا پک تو کو سمې دا بچ سمې بیا دی يعني بدروي أحب بين أول كنا بدروي كشا ساق دروي دارا يكا ساي بدروي أحب بين أبي چې داس مې لیدل به په خیر شو به داس لیدل لیدل نه وي ته کنه سترګې تا کنه هغه شی ورکړ شي کنه ځکه چې خیر خو د وحی جوز ده کنه دا کله کسرنګ چې په وحی شي په خیر په من دروي وتړي یو مدعی د نبوتی په دغه دا وکړ چې زه په همباري متبخر شي و دا په خوای دروي تړي درنګ د خیب بیروي کنه دا په خوای دروي تړي کنه په ځای د مربکه په دروي وو تړه کړ ادم را باد دي کنه چې په خوای دروي تړي کنه به مدا سولې دل به مدا سولې دمه چې خوای په خدا سره ته وې کنه بدار ته وشره بدار ته وشره رول بخاری ځکه پښتنه شې دا مشهوره دوه کنه ویل چې کنه خیبره دروي چې نه معاف کیږي کنه من دغه څنګه دروازې نه مف کړي وعن ابي سعيد رضي الله عنه بسم قال اصدق رؤيا بالاسحار اډېر رښتینی خبینه هغه سبعي وختونه خبینه دي یا سحر په ټیم شي چې کې مې لیدل شي کنه هغه رښتینی خبینه دي ځکه چې دغه وخت راځي کنه ا سړی یا مری مری ازما شي په خبرش په ډېر دخل د خیالات ده کنه خیالات ډېر دخل ده او دا خیالات چې پیدا کېږي کنه دا دی ا د مېدې د ګیس نه پیدا کېږي کنه په دا ټیم شي کنه مری مری شاه زما شي کنه واغه د مېدې ګیس آ ته ممشو وي کنه ا ختمي چې د باغ ته ورسېږي که مختلف خیالات ته جوړېږي که نه په خپل معتدل مزاج به صاحب پرېت وي که نه طبیعت شي که نه اعتدال وګړه وي بیا چې څه ویني که نه هغه بیا ټیک ټیک ته ښکلا کېږي که نه وایي ته بدلېږي بدلېږي نه وایي طبیعت پاش دخل نه وي په دې خیبې شي سبوي پوښتې شي رواه ترمذي و دارمي كتاب الاداب كتاب ده بيان الاداب شيء باب السلام پادا پیش اول سلام بر بخش کرو الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى قال قدر سم خلق الله ادم على صورته على قدم پیدا کړو په خپل صورت باندې مخه تر شو ده څوک چې متشبهات نه ده د هوځ می الله په ترجه ده دا د کنه حدیث صفات نه ده مش نه پات نه کی چې د لا په صورت څنګه ده په دا باندې میر نه پی چې څنګه د شان سره لیک تا کنه او په دې مطلب مې چې لا په کال ادم په خپل صورت باندې پیژو کو په دې مې نه پیژي ا دې علم علا په تم فوز ده شیخ تعویل کو علا په قدم پیژو کو لا صورت هی په خپل صورت باندې مراد د صورت نه صفتی نه دی خای په خپل صفته باندې ادم پیدا کنه هغه صفتی نه چې د لا پکتی او په دې پر مختص نه دی هغه صفتی نه د ادم تا ویر کړل حلم یې ویر کړلو صبر یې ویر کړلو شکر یې ویر کړلو کنه عقل هوش یې ویر کړل مراد د صورت نه صفتی نه دی یا دا په قدم پیدا کړو علا صورت یې په هغه صورت ته دم ونه دا هوی زمیر آدم ته رجې ده دا میرا مخلوقات خو زمنی چې پیدا کېږي په دې باندې فاتوار تېرېږي که نه معنی وي د معنی نه که نه بیا ا مزها جوړ شي علاقه جوړ شي به پلکای شي به پلکای شي به وته کنه شکل صورت ور شي کنه بیا هغه بدلی رو بدلی وړي کوي کنه ایک وړي کولی ګو صورت ته د شنوړي ګو صورت ته د بړته ګو صورت ته مختلف اطوار په ترېږي کنه په یو صورت باندې تام نه ده ادم علیه السلام د وال ټکر چې په کوم شکل په دوه پای په دوه کنه پابو دي دغه اطوار او د تجارت نه پتر شوی وهم نفر من الملائكة جلوس دا نفر چې د احترام ته وکړه دا ملائکه نه پروي نوستي اته ورشه په سلام وروچوا فسمع ما يحيونك به ته غیر ته شیر ده چې کیم کنه ته ته سلام در کوي جواب در کوي کنه هغه ول زکا اته غیر شیر ده فانها تحیتک و تحیت ذریتک ابي تو سلام اوي او ته د اولاد سلام باوي فذباب ویرانو او ویدوره به شپته غازه وی کنه هند دا اولاد چې کله جنت ته بیا به د پښتلې بده چټول فلم دې در خلقو ير کو سباد هو بیا همیشه لګیا شول د مخلوقات د بچو نه کنه اذن بعد به کمدل کمدل کمدل کنه ټول به شپته غازه وی کنه اورې پورې به کنه دا فرق په سیرته شتلو حتى الان حتى چنن تاریخ راځي کنه ا ي الاسلام خير چې کوم عمل د اسلام هغه ښه عمل ده ا ي عمل اسلام خير قال تطعم متهامه حمل صحت پر وتعال مقدر ده انت ته متهامه دا غا بهتر عمل ده چې ته کنه وږي حال کې ته مړی ورکه وتقرئ السلامه سلام په شرولو و دا کنه شه عمل ده کنه چې په چا باندې سلام په تیری کې سلام په باندې زاوت کې تکره او به فعل شه ادو اکرا یکری اکرا چې په چا سلام تیر کې تر ول دا دا چې به ته سلام وروچو چې السلام علیکم هغه مجبوری ته ویخي چې وعلیکم السلام نه سلام دې په تیر کو کنه سلام دې په زاوت کړو په خلک سلام نه زاوت واه وتكروا سلام الله مجردا چې ته سلام ویایې که نه ته سلام تر واسره مینه اچوه علا من عرفته ولا من لم تعرفه څوک چې پېژنې ونه پېژنې که نه په هر حال کې باندې سلام ورچوه دا بهترین عمل ده خیر عمل ده وهذا ابي هريره قال قال رسول للمؤمن المؤمن ست خصال ايو مؤمن قبل مؤمن من ذكر شبه شهادتنا دي شپې خاصلتین ادا یې کوي مومن په بل مسلمان دی کنه هر مسلمان پیر ده یو دا چې یعوده اذا مرضا هذا يعود عيادتنا مشتقه عيادت پښتنه به کو چې کله به مور شي مسمو چې به مور شي کنه دا نه چې خري ګاونډي ده یا پهنګلې ده پهلې ملګری ده کنه یا د خپلوان ده مسلمون خاص وي کنه یو به سمو چې بری شي و تو رسي و ته کدل شي ته لا شي کنه پښتنه به کې ويشهد اذا مات او ورسي به چې کله مړ شي جنازه ته به ورسي دا یې حق ته جنازه ته به ورسي مسلمان ويجيب اذا دعاه کنه او جواب به ورکړي چې کله د مسلمان وبلی مړې کړي او مړې ته وبلی به ورسي دا یې د کله پیر در باندې حق ده یا تکلیف ته وتا او تکلیف ته پر راځه در بنو کو کنه اې ته راځه در کو چې مودا مصیبت ته یا تکلیف ته باندې کنه و ته واس نه پیراوی به جو کا جواب ور کوي و یسلم علیه اذا لقیه او بل دا چې سلام به ورته وکړ په سمو چې کړه سره ملاو شي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم و یشمت اذا عطسا او بل د پرنجي ولا جواب ورکوي دعا به تکو کله چې کله پرنجای وکړو هي پرنجای وکړو به پابو د کله شکریا ادا کړ چې الحمدلله به ته جواب ورکړي چې کله يرحمک الله شمت یو شمت تشمیت منا خیر برکات دعا ورکول کنه برکات دعا ورته وکا رحمت دعا ورته وکا چې يرحمک الله خیر په تو رحم وکړو ويشمته اذا عطسا شوامت نه مخدا شوامت یې پښته ویل شي کنه امیز یې کنه کار پښې دې کسه چا په منتام ده ا د ه ک ن ا شمت ي شمت ك ن ا خير دعاء دعاء دا شيء چاته دعاء وك ك ن ا خدای پاک رسول قبيل کو کنه و د ساي تام شو بمريجي بنا مريجي بنا هلوكيجي بنا کنه چې شادو کنه خدای په کنه کتره دا ټیټ یې کړو تشمیت دا دې کنه باب تفیل د سلب دې پر ده ويشمت اذا عطسا او ا دشمن خندو به نه منفي کوي کنه چې خدای دشمن په تو نو خندوي کنه چې کله پرنجایو کو خدای په تو دشمن نو کو خشو نه یعنی يرحمک الله خدای په تو رحم وکړه اذا عطسا وينسه له اذا غاب او شهد او خفاي به سوتي دي مسلمان دي پرا او وقت چې پسټ وي یا وقت چې په مخ وي کنه که پسټ وي که په مخ وي کنه اده د خیر خرفای به سوته مشکات ملکی چې لم اجد فی صحیح مصابیح ته خدای وایي تر وړه دولتا فصل اول ده هم چې چې ته نه مې نو کړ په مسلم بخښه مو بیندل انده ونه په کتاب حمیدی شې مدره ده چې آ جامع ده د مسلم بخاری دوه روایتونه جمع کړی دي کنه حمیدی نه پاشه شته ولكن ذكره صاحب الجامع بروايه النسائي صاحب الجامع ذكر كذا ده خواهد مسلم پر روایت نه یا بخاری پر روایت نه د نسائی پر روایت بونه په مسابيح مل اعتراض ده کنه چې دا روایت خو دې بزوی راوړه ده حالانکه اس باعث نشته نو خزب ته پرا ولا تؤمنون او تاسو امر ایمان نشي جوړه ده خو په ټول کې نه اصول شي د حل شي کې مسول کې ته نه دي د حالات من ته کروله ده کدای شي نو خلق د مجاورت وجنه حتی تؤمنو کنه ای خو حق کو چې نو خلق شي ځکه چې کنه خطا نه سبب د خرشوه ده کنه و د بل یې په سال شي دا کده کې مجورت د وجنون نه حذف ده نه رس عامل ممل نشته کې حذف شي ولا تؤمنون ولا تؤمنون سمر ایمان شي وړه لاره شو کې حتی تحابو چې سه پر یوبل محبت نه سره شرین وي ایوب المسلمون سره محبت نه عمر تاسو کنه مسلمون شي جوړې درا ولا دلکم لاشین اذا فعلتم تحاببتم او زه ته هغه شی نه وښایم چې کله ته اخره شریکې سه محبت مې سره پیدا شي ای محبت ته راکړه شی ته ونښایم افش السلامه سلام فاش کیسا سلام عام کیسا کنه بینکم بخمیر سلام غانا چوا السلام علیکم سکنه هر وخت سلام پر چوا کنه ا دې کې سره به ته مشه محبت پیدا کیږي کنه ا دې نه به ګل زاوزي په سایکل دا غسوی به سم پر چې السلام علیکم والماشي القاعده او په دې به سلام چې په لو سړي بونه او قلیل به سلام چې په کثیر بونه تعظیمن اصل دا سو چې خو د اسلام نه مخ شي چې کیما تیار وه په دنیا شي کنه کیم جهل وه ايو کنه هر جهه دا چې یو مسلمان به د بل مسلمان کنه شکور به و چې به دې دوه چې خیر روان ده کنه نه به دې ته ته ودرې کچ ودرې چې په جیب شې چې اوبه نه وخنه دا غړیا ولا خلاص کړه دا موبایل به وخنه کنه وې شي کوم خطه ولا وکړه کم په سمر بیا کو بیا اسلام چې کارولو کنه دا په باندې ولاګولې دا په باندې ولاګولې کنه بل مسلمون نه چې لوړ کنه به انسان وي کنه تو ته مار جایز نه وي جار یا محفوظ ده په تو حرام ده کنه مور یا په تو حرام ده عزت کنه خرابوي کنه وشي ته به تعرض نه کې خدا خو یو فطري خبره ده چې یو په نشه سړي ورون شي کنه اصلي پیژنه چې په لیا شي ویلوړ وي خام خلک خو دې کنه وشته خو له جوړ کېږي که هیڅ ته متویلو ده کنه یا په ویره ده چې دا به سره مل صاحبې کنه پکې مې خیالات ویل کې ویلو وي چې تا کنه کو دا طریق ته غال ده کنه اول دا ډېر وی کنه هغه ډېر چې سره پیډ نه کنه د اسلام دغه تخفار وړي کنه چې په ورسه کنه یو نه په ورونه کنه ته چې السلام علیکم کنه د سلامتیا ضمانت ورکړي کنه چې په تو د هر قسم سلامتیا وي کنه الله دې کنه هر قسم افات نه تو باج وستا نو جميع دعا دو کنه الف لام سراک ته پرا په د خلق السلام علیکم کنه په تو د هر قسم سلامتیا وي کنه امونه د باج وي بل تکلیف نه باج وي کنه تو ته د ډېر خیر وي کنه د سلام چې پر وته وي کنه خطرات اخر ختم شي کنه حتی وخوش ختم شي خطرات ختم شي کنه چې دا خورې سړی ده که نه هغه دی که چې وعلیکم السلام که نه او دغه ا دې دې په دې وی کې چې بلکې مسکه خاو کو درلان شي کنه سړي ما شاته وک کنه اډې ختم شوی د سات پتاو شي کنه تام شا چای وی شای بو شي کنه مړی خورا کنه پښتنه مسله کې چتر وري سکنه خاځو کچره کنه پلیا خاتو یې سکه په شمر وی کنه احمد تاسو وک کنه ا ج ا غ د و د ملاقات ته کنه و د پنګلې پر یو نو یې کنه دروازه د سلام په دې باندې کنه هاته رو سره ایت صابر خلوشي کدنه محبت پیدو شي کنه چې پر هغه چا لو سره سلام سره وچوي سکنه بیا سلیما شي او شي کنه خبره تراو شي پښتنه کې وښنه او شي کنه محبت لسی پیدو ده تو خوش ختم شي او بیا سره مه حق د سوم د سک پر چوي د یو کنه نوستا و د بل وی لوړ ده جواب خبره چې د بلوړ سره یو کنه پرېخ پوزیشن شي ده د کچره حمله کو به دا هته یو بلوړ ده کنه بل خلوستا ته چې زګور ور کوي چې چې ګړي کنه به ارخي ختم شوی کنه ته ویلوړي ته پردل تر څه نه ته هم پر وچه وکنه هغه نو سړي درې دي که سړي خورون ده کنه یا ویلور ده کنه سلام ته چې السلام علیکم کنه اته را چلای به خطر شي ځکه چې ته مله نه کدای دی درې دي او یا هغه سویر ده او ته نو کنه په فیر ونی سویر ده کنه اته ډېر ډېر ونه کېږي ځکه چې ته یو سویر ده زګور به ورکو کنه شاو سپیډ به ورکو نه خلاص پشي کنه دا ول حق دا چې په تو سره مرو چې تو خطر ختم کړي السلام علیکم ځکه چې په بل پوزیشن شته او کریم دا په کثیر ویل چوي دا کا تعظیم نه پر راځي ډېر جماعت کنه دا ډېر دی اې دې قدر وکړه د لشي دا په سره مرو چوي کنه السلام علیکم وعنه قال قدر سم يسلم صغير الكبير ولكن يقمش سلام الكبير تمیز لري په سلام به یې شي کنه بیا په واسه سلام ورته وي او بل نبی سم توازو اظهار او کړو کنه دې ته نو کته چې دا وړي کې حالت کنه کم بچو دي کنه نه نبی سم په بو دا سلام ورته ولو کنه دا زیوت توازو د زیوت عاجزي اظهار ده متفق عليه وعن ابي هريره قال قال رسول لا تبدا اليهود ولا النصارى بسلامه تو سپیل ماور کیسا یهود تا و نه سره تا په سلام سره په اور پر سلام ماور چوي سره کافر دی یا خود لعنت حق دوی دی سلامي حق دوی خو نه دی سلام خو دعا دو و اذا لقيتم احدهم في طريق چکر دی یو سره سره ملاو شي پر یار شي یهودي وي یا سره وي فاستره الى اضيقه بیا غرات کیسا کن ایتانګ طرف ته کن غرات کیسا چې لیاري په میوز راوړي بیا ته لیاري په میوز درې مکنه چې په سره په دې ورته چې دې شي کنه دې طرف ته دې ول طرف ته شي کنه دا څه سره څنګه کې دې ورته کې لکه چې پېنه دې کنه دې ته کې دې کا چې په لوبي چې نه په کوم طرف ته ورشه کنه چې پر په درو دې کنه یا په طرف ته ویلو دوه کنه ویلې ته ښه کنه ورته یې خیمه خو چې دا پاته ته لګي کا چې را کنه هذه حلقه بده شخو لګنا کنه وجه چې کلمانه ترو کنه غیر مې کلمانه ترو په مو باندې درک تاند کنه چې تا دا سم سره کې دا بلا کو دا بلا کو نشي به کنه کو فکر ورشي کلمه به تر کو چې سکلان مکای کو پر دا کنه چې دوی په نیژیا مو سم سان کنه دا دې کې سیر یا کنه په مو د هرا تانګ په کلمه به تر کو وهان ابن عمر قال قال رسول اذا سلم عليكم يهود چې په تاسو يهود سلام وروچوي هغه سلام نوي فانما يقول احدهم السلام عليكم وو عاطفه سره راغله کله چې وعلیکم چې پتو ساوي دغه مرګ او چې زمير دې جمع راغله ده اپوس وعلیکا وو عاطفه او زمير دې مفرد راغله ده وعلیک وعلیکم دوه راغله کنه کيو کسيات وي چې وعلیکم دا لمر کنده ده پتو سوي زنه خلک یې کړه چې واو ما وسره بیا خلی به پیچ علی کا یا علی کو کنه ځکه چې وو خو عاتب عاتب ته پر دا د سلام در وکړه ته کای کړه چې السلام علیکم سلام دې په باندې پتو بونه او ته ته چې واره کې چې وو پتو دا وی دا منه کې وی دا خو پتو دا وی کنه بیا خو کړه خو د عاتب ته پر دا عاتب تشریح کړی دا خدای منه چې تو کنه ادا زو خو تسلیم کړو خدای سره ګډوي دا نه حدیث هم چې علیکه پتو دی یعنی په موده نه وي یا بل وی ټوکه او کنه په دې وسره تر وچه وچه پتو دی مالګ وي په موده نه وي واو ما وی یا او دې وی چې نه پر باب چې واو رغلا ده ا دې کې څه بدی نشته واو هم شاده پر د عاطف پر نه وي دا اسناپ پر چې و پتو دی بیا غمر په موده نه وي کنه دا اسناپ پر ده او کدا ته ته برشي بیا مې ټا ځکه چې دا خو امر خلصه کو نه ا پسې نه کړل دا چې لاس دوم نو کنه دا که څه شران نو کې چې مرشه نو سره ته وکړه چې په تو دا مکنه مار وی کنه مرده شي کنه دا څه شراب نو کنه ځکه چې اس په مریاس په مری کنه وته وی چې ته دا مر شي واره کوم په تو څنګه مار وی وان عائشه رضی الله تعالی قالت احساس من رسول من يهود احساس نرات من يهود على النبي صلى الله عليه وسلم ويدار يهود النبي صلى الله عليه وسلم جزاته وستو قتل فقالوا السلام عليكم دا سلام من وجه وليغا سلامونه ايسا فرمي چه فقوت موجب لكو چه بل عليكم السلام ودانا فتو سوي كان دا مرغاي فتو سالانا تاوي فقال يا عائشة نبي صلى الله عليه وسلم عائشة نسي گزارا كفاية توسا ان لا رفيق الله پاک چې هغه ډېر مهربان ده يحب رفقه الله پاک رفق خوښوي الله پاک نرمي خوښوي کنه په امر کلی په ټوله چاره شي په خبره تر شال کې کنه نرمي کا پسوله کا کو ته موت چې اولم تسمع ما قالو ا دې سلام دې ورو دو دې خو کنه شراو کا چې السلام علیکم خو یې بدل وکړه قال نبی سم چې قد الم تسمع ما قالو الا په حلت به هي فخر ختمي او نه د تکلف ولا او د اکل کې ولا تفخر کړه فخر خوشي وعن اسماء بنت يزيد ابن يزيد اندرسم مر بمجلس في اخلاق المسلمين مشركين نبي سب يو كنا غروب تير شو چې په شګه نه گاډ وخت مسلمان دي مشرکین به تو سارا پښنوستي يهودا دي پښه فصل ماریم نبي سم سلام په وچولو شد نار ولا بل شو اشتاكنا حلق رورو وقف الأذى او ضرر شي بكن أبي لركوي ساچتا غنا پرتاوي چتا كما كولا تيري أبي لركوي سبي لارنا ورد السلام او د سلام یو به کې سره سلام نه وکړي ته سلام ورکوي تا او امر بالمعروف پاکستان ونی مکر پاکستان کنه شیخ بولی لکه چې دای کا په ګناه مبتلا ده یا ګناه چار کو کنه به بینا خبره وې کنه چې دا خو غیر خبره ده کنه انا به منه کوي وهان ابي هريره انا به سم کا فی حاضر کی سته په دې کې څه قال وارشاد سبيل او دا لیا حق ته کې چې شي کنه ارشاد لیا ده به لیا چې ته خلک ته وشای څه کنه می سپارولو او بل کم ته پر کدو ته ته چا کله نه پدې طرف ته کنه او دال یار دو دال یار دو کنه ته بل یار به وشایسا راو بدود عقیب حدیث القدری هکذا وعن عمر النبي سم في هذه القصه ته پدې کې سره یې کوي چې چې مې خو دې نه کېږي نه چې خا نه کېږي کنه به بل یار حق ده کوي دغه دا دغه دا وتوحید الملغوفه او دې مظلوم به عبادت پاکیسته وتهدو دواړه او کوم ځای چې خطو شو وي کړه هغه بیا سیخوي ستا یو ځای کړه خطو شو ده او لیار ده کړه خطو شو ده بیا سیخوي کړه چې دا خو په دا نه لیا په مخ دو یا زنوار دا او ځام یې د پوپې چې دا هو کړه زنوار خو د پروکیو لیدل شي یا پروکی کلی دا د خدل خطو شو ده به هغه لروي څخه ته به کړه چې ور یار نه درې کړه راو به د ود حکیمه حسب هره کړه دا ما چې سمره کلمات دې کړه په باندې لاس لاس کنه اجله ویل دي وعن معاذ بن انس رضي الله عنه بمعناه فمعناه ده پوس صلى الله عليه وسلم بدل خو معنا مضمون انا ملدا وزاد دا ورو دي پچه چې سلام مر عثمان تا خر بدرو فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته فقال 40 وجدك سرويشتنا ا د ه غ سلويشت حسنات وغټل وقال حق ذا تكون فضائله د هر یو په تر بیو کنه فضیل کنه او د تای برسی ک چې سمره دعا دې تو لکه دمر به کنه بیا په اجس دې تو لرسی راو په دود وهانه بي امامه قال قادر سم ان اول الناس بالله من بدا بالسلام اډیر نږدې په ټول حال کې شه د الله په رحمت ته هغه څوک ته چې څوک سلام اواله چوي چې څوک سلام اواله چوي کنه د الله په رحمت ډېر یو څک درا وکړ نږدې دا ځای ده ځکه چې دا ډېره توجه ده کنه و توجه یې سات دیګه ډېر وکړو راو ترمذی ابو داود وعن جرير رضي الله عنه مسلم مر على نسوة فشلت رجل فسلم علينا فايسلم رجل رحمه الله په شته به سلام لري چې کنه به چې کنه پردیش دی کنه زنا له مر خو دې حدیث باندې نوې کچ په شته به سلام لري چې پردیش دی کنه دا دا پردیش دی چې موږ سم پرو چولې کنه خو جمهور ایمه مذهب دې چې په پردیش به سلام لري چې پاسه دې فتنه خطر آشتا کنه او پوتش نبی سم خبره کنه ا جماعت نه کا فکر چې کړه دي ترور وی کچ یو قسم مرو چوي سلام اچول لها سنت ته خو سنت کفایي ده چې دوا درې کا سره وروي چې یو وچوي بیا غونه وړه په خلاص را کوي والو وچول ټول په نیولې دي کنه شاده څه چې ټول دا چې وی کنه پټاک ته ولوي چې السلام علیکم وایي د جلوس ان يرد احدهم جواب سلام دغه واجب ده سلام سنت او د جواب واجب ده فرض ده اگر و فرض کې فیدا واجب کې فیدا چې په غلوس خلق شي یو جواب درکو کنه غونډه ولا په غلوس شو رواه بن سليمان مرفوعا ورواه ابو داود ابو داود ذكر كذا وقال رفعوا الحسن بن علي ویل که چې دا حسن بن علي دا حدیث مرفوع کړه ده و دا د اکن ابو داود ایسوز و دا حسن بن علي وعن عمر بن شعيب عن النبي عن جدي انس قال ليس منا من تشبه بغيرنا نه د میر د مسیرت نه د میر د کنه حسنته نه چې نه خلق سره تشبه کو دا د میر نه ده لا تشبه باليهود ولا بالنصارى يهود په پښامه کې ستا نصارى په پښامه کې ستا دا په توبه نه برکات وي ولا بیت کا و تو په اهل بیت په برکات وي کنه په کرولا به د برکات وي دغه دعا به ته وشتل دي په کیر باندې سلام خامه حچ واچ کیر ته نو ضرورت مې دي وعن جابر قال قال رسم السلام كم الكلام سلام د خبره ترې نه بخښ دا وسه مچ و به دره بعد خبره ترې کنه امیر وچو ویاله سره ویني کنه ا م س ل ي م ا ش د ا س ي ب ل ك و ل أ ن ع م الله بك عينا أ ن ع م الله بك عينا د ع ي ن تميز ده الله پاک تسترګې سړې کا یعنی بد حالات ما وویني ښه حالات وویني چې سترګې دې کله په کارورې وي دا مې سلام وکړ انا مکله بیا وانا مې صباحا او په خوښي کې که سبو سبو دې په خوښي شه صبح بخیر هر کچ اسلام رولو نو هی نه عن ذلك امیر دینه معنی شو کنه انم صباحا مویا یا انا مې بکر السلام علیکم دا جميع دعا دو السلام علیکم یا وان غالب قال ان لجلوس بباب الحسن البصري فدا درزانوسي اذا جاء رجل صحيح رولو نه به دا دا ته چې بس کنه اچا سلام به په تخوا شو ورنو به دا ول تو ته سلام وکړه چې علي کا کنه والا فلان په تو دا په پلو کې دا به کنه اې دې ګاټه پر لښلو کنه چې نبی سم د خلې ته ورش کړه چې علي کا والا به سلام ایسا مسئلہ سوی چې سکه به ته سلام تر ورسه وی کنه شیخ سلام در په دوسی کې چې پلو کې ته سلام یا به دا په تو امانت شو نه به تر سوي یا ونه خلما چې یاره کنه مونږ ویریږي دا زموري مربت چې وای کنه مونږ ویریږي چې و د حساب به وت کنه اصلو مې بیا رسوي او ته به د حق ته چوال کنه ته جواب درکوي کنه چې وعلي کا وعليه السلام کنه و ته دا پیګه دا سلام بي ابي به دا جواب درکوي وعن ابن علاء حضرمي ان العلاء حضرمي كان عامل اسم علاء حضرمي د نبي سم عامل وو نبي ته سمره خاتلې کنه من محمد الى فلان من محمد الى کنه پیر به په زور مده وکړه امیر باب خو کتاب خو د سلام ولا دا کنه کتابت ولا خونه دا دوی ته کتابت ولا حدیث ورونه هو كتبت تمهيد سوم د پر پاشا کنه سوما بیر شي کنه دا ویل کې کنه ان فلان الا فلان السلام علیکم کنه اما بعد سلام په شوچوي دا د پرزګار یو نظام ده دو ته حق دی کې په سعودیا شکل سړی وي ا ته د خط ورسوي سبر خرچه پشي او ته چې ته خط لیکې دنیا ګور ته کړه خو وخت نه کنه پر ویا د الزام کا کچیو بل تکنه خط سره ته یې خالي کنه پیرا تولیاتونه کنه خود هو کنه بایر اډه بل لر خبره دو کنه کراچی ته خط لږه سعودیا ته لږه بوزبی ته خط لږه کنه چې رسری کې بندر سجی کنه په خور وچه واس کنه یعنی دا اعتماد ما کا شاکه چې مو خاطر دې په خامه خره سجی کنه چې با دا دا چې دا به چې ځای شي کا په کار پوبره سجی کنه بربود بشي کو بره سجی کنه دې هزار وکاله په کوره سجی کنه هو ته مشکل ته وزیر هزار وکړه کنه چې دا بیا سجوک ته پرېږدي که وبې رسېږي اذا كتب احدكم كتابا او چې یو کس په توګه خاطر کې فلیتره به بل شي خوري په دې ډول دا صحیح نه وي نو کنه ځکه ایمان ولا خوري په دې ډول چې شو چې شي کله چې چرته کنه لیکل بل شي ثابت آ چې ورسې مطلب نه پیچې سره کړی کنه اته حاجت مطلب شي پیرا خوري شي په دې ډول مضمون به نه ویریږ نه کنه کلام د څه مضمون به نه ویریږ نه کنه هغه به درکنه کله کله کتاب به کې چې سګوري کو کنه یا چې پرچاري کې به خو پالي کو ډېر ویریږ کنه کلام کې څه کوا کنه د کلام یو ژبه د پدې دوی ژبه شي کنه الکلام احد الاسمین کنه او ژبه چار د هیڅ سره بي کنه د کلام به د هیڅ پټ پټ روزه ویل کنه بیا هغه ټول خبره کنه به درپلو کو وبلی کړی شي به کار سره ویاسه کله داسې وي که نه په یهود باندې ځکه په یهودي باندې خط لیکو په امریک بار نشي کوي بسري کې امو خبره غلطه کو او کله چې خپل سره مې وي هغه دا ژبه ځاوي کنه او زه خط لیکو بچ ته کنه سره دې به تا کنه کموري وي دا ته تکه پته به بار ده کچې ته به هغه سی خبره بلې مو خبره به غلطه وینا قال فما مر بي نصف شهر نيما ميحنوه ترى شويه حتى تعلمت چې مو سورياني ژبه زده کړه وقال اذا كتب لي وجه نبي سم يهود خط كله كتبت ويزبر وسره واذا كتبوا لي كذب حتى تولدوا سورياني بیا قرات له کتاب هم ادي کال به موته پړو کول چې داس لیکلي داس لیکلي دي کنه چې يهود یې سبا ز کول ځو کنه دا په چاري خو دې نه سره به په چاري کنه انګريزي ها کنه ژبه د کولې شو کنه کبحت نشته بلکې کنه پیدا یې دو کنه ځکه چې هغه دښمن دي هغه لیکل مې کړ ستا کار ته پاتې کې لیکل نه پېچ څه لیکل دي یا کوم څه لیکي کنه او ته چې انګریزي کوم خدي کنه پردا بیا شي جواب یې کنه دې په لیکل به باسي مون پیژه هر تر مې دي وهان ابي هريره عن ابي سم قال اذا انتهى دكم الى مجلس چې کله یو کس په تاسو وي مجلس ته فلیسلم بیا سلام پر چای مجلس باندې په ان بدل وکړه چې ته شکر اخلا چې کښنی کښنه نه خو سمه ده کما چې کله بیا چې ګړي فلیسلم بیا سلام بیا چوا فلیست الاولى بحق من الاخره من اخرته اول سما تر شو ډیر حق دورند پر اخرینه کنه دا څه چې چک شي پټکای وخلې کنه ا خلق صاحب وسا پوي چې دا سیک وو دو ته رولو کښنه شو کنه ودا به پښتنه بیا روډ به چک شو کنه ا صاحب وسا پوي دي سلام بیا چې کته السلام علیکم کنه زه دې ما السلام علیکم وعن اندرسم قال لا خير في جلوس في التركات الا من حدث بلا مغريته په ذيك ليارو سي ورد التحيات سلام جواب ورکوي وعد البصر وعن حمولته او بل دا چې امداد کو په پیټي ولې بونه چا سره بور دا چا سره پیټه دا کنه دا چې پلیار شي وسته ودرې یو کړه څنګه په لوند روان ده کنه بیا نشي سره به امداد تا کنه ولې خیر شته پښه رواه في سنه وذكر حديث ابي جري في باب فضل صدقته